دا درېمه رکوع شروع شوه د سورې حشر کان فی ما قبلو بیان المنافقین المذبذبین مخکې بیانو د منافقینو مذبذبینو وها هنا بیان طریق الاخلاص دلته بیان د طریقې د اخلاص دی چې کله نوی عقیده خاصه الله سره ولا يكون علما بقدرته ان علم بقدرت الله فلا تحصل استفاده من القران کې هل تبع استفاده د قران کریم نه نه حاصل وقوانین هي د قوانین د قران واحکام د احکام د قران وبيان شان القران الكريم بیان د شان د قران کریم دی او بیان توحید او بیان توحید والنهي عن التشبه بالفاسقين من دا د تشبون د فاسقین سره تفرقه بین الفریقین به اعتبار العاقبه بیان تفریقې د پما بین فریقینو کې په اعتبار د انجام سره ان یقدمو خیرن چې دي ځان نه خیر وړاندې اولئک هم الفاسقون دا فاسقان دي لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنه ندی برابر صاحبان د اور او صاحبان د جنت اب جنت مل فائزون صاحبان د جنت کی کامیاب دي واصحاب النار هم فخاسرون ایزان کاران دي ته قران شان ذکر کوي الله کنار کې دا قران ما په غر باندې او په دې کې می شعور چولې وي تا بلې غر لره کې دن کې چودن کې دا الله د خلق یې نه دغه امثال دي چې مونږه بیانو خلق ته دې د پاره چې دی فکر وکړي او نه روم څه کوي حق همې ګوت کې اے مغرور کور نه جنام پارا پارا غټتو کېل منزلنا کتاب للجبل لن صدا سو من قطا سو من مغرور انسان ته دانوي نه دا الله د خشت د غر چې کم نه چودلې وو چې موسی صاحب سوال وکړ رب ارني انظر الیک الله ته دې غیر باندې تجلی غردوما کده تاب فسو فترانی یعنی دې چې تم او جګن چې دې هر تا کار چو جالو دکن ارو چو د موسی صاحب به هوښ پرې وای لینه تعجزی کون کې چودون کې د الله دې رنه د امثال دی بیانیو خلقو پاک رب آدمی عبادت غیر د الله نه مگر یو الله دې بس عالم د پټو د ښکاراو د کلو مغیبات د کلو مشاهدات خدای رحمان او رحیم باغ ذات دې چلای بغیر د الله نه بل څه نشتا بادشاہ دې مقدس دې د معایبونه سلامتی دې سلامتی دې مؤمن امن ورکون کې دې المهیمن حاضر دې په اعمال د عبادو غالب دې په بندګانو صاحب دې جبر د غلبې دې صاحب دې کبریا دې سبحان الله عما یشركون تسبیح الله لره ما فی السماوات و ما فی الارض الله عزیز دی او حکیم آیا دا بل صورت شروع شو دې د سوره ممتحنه وایي دې کې جو زنانه ممتحنه ذکر دی ټول صورت په دینم خو نامول شي شپېتم صورت ته په اعتبار د جمع یو نوی صورت ته په اعتبار د نزول سوره احزاب نرسته نازل شي کان فيما قبل بیان المنافقین مخکې بیان د منافقینو وها هنا تعلیم طریق الاخلاص دلته تعلیم دې د طریقې د اخلاص والمقاطعه عن الكفار قطع تعلق نه د کفارو سره لانهم اعداء الله تعالی واعداء الرسول واعداء المؤمنین دا د خدای دشمنان د رسول اسلام دشمنان د مؤمنانو دشمنان ان شیطان لکم عدو فتح عدو يدعو حزبه ليكون ليكون من اصحاب السعير وولي العدو عدو بطريق القياس المساوات د دوست دوست دوستی د دشمن دشمنی او د دشمن دوست دا د اصل دوست دشمنی نو ومخرجی رسول و یاکم من وطنکم وبلدکم الحرام او تاسو استون کی دي د مکه معظمه نه د مسجد حرام نه د بلد حرام نه دین د دوستۍ تم نشته د ډومنۍ رکو خلاصه بیان اسباب المقاطعه بیان د اسباب د قطع تعلق د دوی سره من عداوتهم مع الله تعالی والرسول والمؤمنین خدای سره دشمنی رسول سره دشمنی مؤمنانو سره دشمنی و اخراجهم الرسول والمؤمنین استل د دی نبی له سلام لام او مؤمنانو لپاره مجبوره کوته والترغیب الی مرضات الله تعالی والجهاد مين ور کول دي رضا د الله تعالی ته او جهاد وعدم نفع اولادهم و ارحامهم عدم د نفع د اولاد د ارحام مقابله د حکم د الله والترغيب الى اتباع ابراهيم على نبينا عليه السلام ترغيب دے اتباع د ابراهيم عليه السلام سره اے مومنانو منی سے دشمن زمو دشمن ستاسو دوستان تاسو دیتا القا کوي په دوستۍ سره وقد کفروا بما جاءكم من الحق دی کفر کړی دی تاسو ته راغلی د حق نه استله دی رسول الله سلام مظاهر پر استهزار د حال ماضیه ده او تاسو دا ولې لاجل ان تؤمنو ځکه تاسو ایمان راوړو په الله باندې چې رب تاسو که تاسو وتل یې د جهاد د پاره د خدای په لار کې فلا توالوهم دې سره دوستي مسات وابتغ مرضاتی او طلب در زما زما کستا مقصود تاسو دې ته پټواله کوي په دوستۍ سره ظالمم چې تاسو کم پټوي کم ښکارا کوي که څوک دا کارو کې د تاسو نه د گمراه شه د سبیل مستوي دا نازلو په حق دی او خاص صحابي کې حاتب ابن ابي بلتعا حضور علیہ السلام د فتح مکه را د لرلې وا او دا را دې پټ ساتل دلته زنانه راغلی وا او دوله خط ورک د حضور د فتح مکه را د لري تاسو خبر شه نبی علیہ السلام ته انکشاف وشو حضور علی سے براو بالا مقداد سے چې لړ شي روزه خاخ یو مقام دی او باغ الته به زنانه بیا مومي هغه زنانه سره بختی اخت تراواله زنانه ته سموای دی اسونه زغلول زلول ټیکړو ځای خاک کې زنانه لاندې کړه او خو ولا چوک تالاشي وکړلا څه پیدا نشو یو تنوي دې چې دنيشته ور سره علي سوله حضور درو ویلې دې ته وی چې روبا سخت کني نو سخت تالاشي وکړه کله خمسي کوله باړه کې ولا ساته دلته څه کوي کدي دغه کې دي کې نه نو به مې کوي بیا بس سخت سالا شي دې کو به پر دې کېږي دې د دې د دې خو د بوتې نه ډخانې نه خطر راوي دلته پټ کړي خط دی راواغست حضور ته راوړ حاتب بلاو بال یا حاتب ما هاذا دا دې څه کړی دی عمر ته جلالی طبیعت او حکم کا سټ ولا وامه دې منافق دې ستاره دونه کار کوي دا بدري صحابي دې غږ مکوا د ویل صاحب دا به کفران او نفاقان نه دی کړی په ما تلوار مکوا دا سره کوم مهاجر دي د دې ال تپلار دي رور دي د دې د ال عيال تربيت کوي د بیرونی سره راغلی ما دې کې مې رشتہ دار نه وو بال بچ مې هلته دي مې دی باندې به احسان بار کم د ما د ال عيال به تربيت کوي حضور به ته غو ته نور مکوای درښتیا وي دا هغه اشاره منی سه دشمن زما او دشمن تاسو دوستان دې سره تاسو تلاخی کوي په دوستۍ سره دی کفر کړي چې راغلي تاسو ته د حق نه استلې دې نبی اسلام او تاسو ځکه چې ایمان مو په الله راوړی دی څوک دا کار د تاسو نو کې د گمراه چې د سبیل مستقیم هر قسم ضرر تاسو ته رسي په لاس په جبا دوز غني چې تاسو کافران شئ که تاسو یې چل څنګه رشتہ دارانو چې تربیت شي لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم من يوم القيامه نفع نور کی تاسو ارحام تاسو نه اولاد تاسو پر د قیامت دا مونږ نه پکاري جدائی کوي به په مابین ستاسو کې فیصله به الله کې التا ما تعملون بصیر بینا دي او تا د پاره اسوه حسنه اقتدا حسنه په ابراهیم صاحب په مؤمنان سره د دینو اذ قالو دیو خپل قوم ته ان براء منکم براء جمع د بری دا تک شرکا جمع د شریک دا هغه بعد تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه کفرنا انکار کومګه بكم پتاسو انکرنا بكم ظاهر شي ما بین زمونږ استادو کې دشمنی دینن او بغض دینن ابدا همیشه تر دې چې تاسو ایمان په الله راوړې وحده ذاتی دشمنی نه ده مگر قول د ابراهيم عليه السلام دې کې به اقتدا نه کوي لابيه لاستغفرن لك زبر تعالی مغفرت د الله نه غواړم نو نیم مالک د الله د طرف نه د شي اے زمنګ ربا پتا مو توکل له تا ته انابت ته تا ته ګرځي دلی ربنا اے زمنګ ربا مگر دې منګه فتنه اځي کافران دي کدي مونږ باندې غالب شي دا به فه وګوره کدي په قول به مغلوب کېده او بخې مونږ ته رب خنو کې رب ته رب مونږ ته بشک ته عزیز او حکیم استاد پارا پدی کې اسوای حسنه دی پس اقتدا وکړي هغه چا د پارا چغا یریږي د الله نه او درځ د آخرت نه که څوک دوستی ساتي د کفارو سره الله غنی دی او حمید دی خدای ته په ځان نشه رسول ځان ته رسوي آیا دویم رکو شروع شو د سوره ممتحنه نه کان فيما قبلو بیان المقاطعه مع الكفار وها هنا بیان اقسام الكفار مخکې بیان د قطع تعلق د کافرانو سره د بایکاټ دلته بیان د اقسام د کفار دی د دیرو کو خلاصہ بیان اقسام الكفار وبيان التفرقه بينهم بیان د اقسام د کفارو دی او بین د تفریقې د په مابین د دې کې بجواز القتال مع عهد القسمين وعدم جوازي مع القسم الاخر جواز د قتال له د یو قسم سره عدم جواز دی د صلح او عدم جواز د قتال له د بل قسم سره وان التولي مع الكفار ظلم دوستی د کافرانو سره دا ظلم دی من شرایط البیعت بیان د شرایط د بیعت دی او جواد بیعت النساء بشرایطها جواد بیعت النساء دی په شرایط خپل سره دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم عسى الله جل بينك بين الذين عاديتم منهم موده قریب دی الله چوغری ما بین ستاسو دا کسانو کې چې تاسو له دشمنی دا لدینا دوستی خدای قدیر دی خدای غفور رحیم حضور د ام حبیبه د ابو سفیان لور وا د معاویه صاحب خور وا دې سره نکاح وشو ابو سفیان لا ایمان نو راوړې طبیعت کې نرمي رااله زومې شو ویل ذالک فهن لاجدان انفو دا دا چې ځوان دې د پوزه سګنې کې پرې کولې رسو پیسامو بیا مشرف شو دا هغه واقعې ته اشاره ده نه منه کې الله تا دا کسان نه چې قتال نه کی تاسو سره په دین کې انو باچی تاسو د کورونو ساتو نه دین نه من دې سره احسان وکړي او عدل ور سره وکړي خدای خوخي مقصدین دي سره قتال مکوي دا یو قسم شو منکه تا هغه سان نه چې تاسو سره قتال کی دا بل قسم دی په دین کې او ما چې تاسو د خپل کورونو نه او یو بل سره معاونت کوي په اخراج تاسو وعاونو ان تولهم چې دي سره دوستي وسات دي سره دوستي فعلیکم الظالمون دا کسان ظالمان دي کتا څو عالمان شوي په دی باندې د مؤمناتو به کفار تمو واپس کوي ندی حلال دی غیلرا انا غی حلال دی دی لرا د کافر د مؤمن نکاح نه کی ورکه جی تا چې کم خرج کړي د مہرونو نه او اندانو د دي تا نشته د باغ په تاج کې نکاح کوي دي سره چې ورکه تاسو دي ته اجور ده دي می سره و عصمت د کوافر زنانه او کده چا په نکاح کې په جاهلیت نه کافر لري کوي سوال کوي تاسو خرج کړی په دی باندې مہر دا غي نه غواړي سوال دیو کې هغه چغي خرج کړی کم د مہر دا مذکور حکم د الله دی حکم کوي په مابین تاسو کې